رحمهم الله عادت په دې خبره باندې جاری دا چې دو کلا دې تسمیه او تحمید نه فارغ شي بیا دو حضور صلی الله علیه وسلم او دې دو آل او اصحاب باندې درود شریف کې اچي وایي هدي وجنا چې دا دین اسلام دا یو عظیم نعمت الله تعالی ډیر نعمتونه دي تاسو باندې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها لیکن قبل اس نعمت فی الفرد والتقدیر نوے نوے دا یو دین اسلام چې الله تعالی مونږ ته نصیب کړی ہے چې دې نعمت شکریا هم مونږ دې پوزیشن کې نه یو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نو یقینا دا خلق دې مستحق دي کوئی دو تو خواص ہے اللہ تعالیٰ کی تمہیں عظیم مراتب ورکڑی ورکڑی دی کچھ منہ پلے پلے دا پلی دی بیکار پلے دا پلے کر چکو منوری کو اور خدو من جو خدای شریف اور ذکا دا اول دے کر نہ چکے مقصد دا دی چې ربط بیانوي چې دا صلات دا د حمد او د تسمین بعد ولی مصنفین ته کوي لما كان اجل النعم الواصله الى العبد کله چې اجل د هغه نعم واصله الى العبد څه شی هو دین الاسلام هو دین الاسلام وبه التوسل الى النعيم الدائم في دار السلام اپ سبب دې سره به تاسو مونږ ته ترسيږو اغا چې همیشوالي نعمتونو ته ان شاء الله په جنتونو کې او دا دین اسلام مونږ ته بچا واسطه سره راغله وذالک بتوسط النبي عليه الصلاه والسلام اوس داسې معلومیږي چې تفتزانی سے په وخت باندې دغه چې کومه نسخه وا نو په دې نسخه کې د محمدین لفظ نو صرف ذاتو تو علی افضل رسله و آله مصلیا ذکر دا وجوای چې دا تصریب اسمی ولی چې کتل دی حضور صلی الله علیه وسلم افضل دی رسولو دا یو واضح شاید په هیڅ چا باندې مخفي په دې خبرې مستقلا اوس غیر اعظمي حال په یو ټکی وو وفي حلبة الصلوات خدای دې هغه حلبې لفظ تشریح تاسو ته کول هغه نو خار نا کا کا سینا دم دم نا او بشری باندې هونه یو غټ میدان او د مختلف اطراف نا غسونه چې یو ځای کې نو خود دې اسونو ته جوړای حلقه هغه اسونه چې ګور دور دې پارا یو میدان کې جمع کول چې خود دې اسونو ته جوړای حلقه سر مخلص خو بیا دغه اطلاق په هغه محل باندې کې هغه میدان ته جوړای حلقه ورته چې د مواس کارولای دا لالا خان مواس مکه چا په اسمان سواری کړي دا خو چا نه دا خو ټول سم ما سره برابر یو ما هم په اسمان چې دا سواری ډیر مخ نو کې ولا ما بل یو څه زوی یو یې غاښ په مخ کې نه څه بشاله صحیح او اصح روایت سره جلا ثابت ده نو ما سره تاسو دا سنت ادا کړی ما هم ادا کړی ما هم دې نماز شي وسه خدا دې چې هر څه دا ډېر دی وفا شي قدم نه منډه کړو دوای چولې کنه نو بس ودی لتی په باندې کې وای او اس وفادار شه اس نه کله مالک ول دي اس دې زیات ډېر په دې باندې بدی گربه مسکین خگر پر داشته تخم کنجش کز جهان برداشته این دو شاخ گاو گر پر داشته هیچ کس را نزد خود نگذاشته وای کسی ته دا پیشو څنګه عاجز ښکاریه او دا شکر ده چې خدای پرونه نه دی ورکړي که دې پرونه وای د چرچڼو او د دې کاونټرو بې بنیاد به له دنیا نه ویستی خبره مخاطبه فرض دا کومه چې جمله معترضه وا نو حلفا اصل کې هغه اصول تو ځای چې کوم کو دور دی پارا یو ځای کړل شي بیا د استعارتن هغه میدان ته حلبا وای چې کوم میدان کې د اسنا غلول شي کوم میدان کې د اسنا شي اگر که وای تاسو مختصر معنی ویلې ده او دوی کې تاسو کلا دا فن بل باقاعده حال شوه نه ده نو یې ویل چې کوم نو ښه خبره ده ثم لا يخفى بیا وای دا خبره مخفي نه ده ثم لا يخفى حسن ما في قرائن الحمد والصلاه چې کوم په قرائن د حمد او صلات کې حسن دا دا مخفي نه ده قرائن د قرینتون جمع ده ما د سمخ کې ویلو یاد نه دي چې قرینه چاته وتاي جملې ته وتاي ایوي جملې ته بلې جملې سره قرینه د کابل سره چې مقرون نه نو دې څه قرائن بیا جمع راځي یعنی د قرائن د حمد صلات کې څه موجود ده تجنیس موجود ده صنعت جناس جدا موجود ده صنعت جناس یاد مو صنعت جناس چاته وتاي اته ته وتاي چې دو لفظین متجانسین سره ذکر کې هغه لفظا متجانس وی یو شی وی لیکن معنی کې چې وی فرق وی نو تاسو وګورئ ثانیان ثانیان ذکر شوه دا متجانسین دي اول کې معنی څه ده چې حامدا لله تعالی اولا وثانیا نو دلته دوم کرتا یعنی دوم پیری تا حمد وی کوي مکنیه تاسو ویلی وه چه ذکر د مشبهو کې تشبیه مزمره فی النفس وی نو دې ته چوته استعاره فی الکنایه نو ذکر د ثنا دا نو ثنا مشبه کړي د فرض جواب سره فرض جواب تقدیم د چا راغلی دا د ظرف چې راغلی دا او د جار مجرور چې راغلی نو تقدیم د ما حقه التاخیر دا په تاسو ویل چې حصر او اختصاص پیدا کوي خو دی وایي چې په دې کې حصر او اختصاص لپاره نه ده بلکې دلته د تقدیم چا لپاره د رعایت کې څرګندوي رعایت خو دا خبره دې د دونه موضوع نه ده په دا او هغه چې کوم دی ولې عنان ثنا الیه ثانیه چې دا په دې اشاره لپاره ده حسر لپاره ده ولی صرف په دې ثنا واجب چا طرف ته الله طرف ته کوي ولی مخکې د خپل ویډیو چې کوم سره په علوم شریعو کې آخذ وي نو هر طرف نه به توجه کړي صرف د طرف ته وایي اوس دی وایي چې دا اولا ثانیا دا چې دا منصوب دي دا په کوم بنیاد باندې چې منصوب دي اول او سم تفصیل چې دا صفاتیت ته پکې نو په کار ده چې دا کې څه شي وي دا غیر منصرفي او په دې باندې د ترمینه نه راځي نو دې راځي دي دې وجه تاسو ته چې بیان چې دا کله منصرف هم استعمالېږي او کله غیر منصرف هم کېږي استعمالېږي سره د دې خبرې چې دا افعال تفضیل دا بدلیل الاولى والاوائل په دلیل دې سره اولا اوائل لك فضلا افاضل فلانه ها هنا ظرف دا اولا دلته ظرف تا په معنی دي چا سره قبلو سره معنی چا سره وهو حين اذن منصرف لا وس بیا دا منصرف استعمالیږي لا وصفیت له اصلا بیا دا پدې کې وصفیه معنا پرتا نه وهذا معنا ما قال في الصحاح دا معنا دې دا چې علامه جوهری په صحاح کې ویلي چې انا متي ایسی تن یا ایسی وهذا ما معنى ما قال في الصحاح علامه جوهري په صحاح کې ویلي دي اذا جعلته صفتا چې کله دا اول څخه ته صفت جوړه نو بیا به لم تصرف هو بیا به دا منصرف نه استعمال یعنی غیر منصرف په بیا وای دا چې به لقیته عاما اولا لقیته عاما اولا شدید